دای ترش تشریح ترجمه او تفسیر نن د الله په فضل او کرم سره موږ شروع په سورته بقره کوو سورت بقرہ ترتیبی مصحفی کې دیم نمبر سورت ته په ترتیب نزولی مسعودی کې و اتیایم نمبر صورت ده د سورت بقره متعلق سو باسونه اولنې بحث ربط د سورت بقره د ما قبل سره دیم فضائل د سورت بقره دریم بحث اسماء د سورت بقره معنی د دنمونه او تعداد د رکوعات او د آیاتونو د حروفو څلورم بحث خلاصه د دې صورت سره د داوی نه انزم بحث تفسیر د دې صورت اولنې بحث دا و چې رب د ما قبل سره سره چې رب العالمین دې نو په دې باندې دلایل سدي نو سورته بقره کې دلایل پر ربوبیت باندې دویم ربط آل تکې ډېر ډلې وی اجمالاً نو دلته 21 22 کې پای دلایل اگر اب د بندګۍ لایق دی زمکه پیدا کړي اسمانه پیدا کړي تاسو پیدا کړي انزم ربط نورم ډېر ربطونه دي دیم بحث فضائل دا سورت بقره چې د سورت بقره له الله کم شان ور کړي کما درجه الله دلا ور کړي پکار دا چې مسلمان اغا عظمت د سورت بقره نظر خبر کی دی با سروحل بروحل نئی مونږ الله عجیب قرآن را کړه اول فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اقرأوا سورۃ البقرہ د دې صورت مقابله کوډګر نشي کولای جادوګر نشي کولای سحرګر نشي کولای مشکات کې دا روایت ده نقل د مسلم صحیح مسلم نه نقل کوي مسلم 270 صفحه ولنی جیل کې نه د باطل پرست د صورت مقابله نشي کولای کوډګر سحرګر جادوګر الله معلومه شو چې د هر مصیبت د هر غم نخلاص الله په سورته بقره کې خو ده وای خور ما په ما باندې چا سکړي زمارورا زمون په کور کې چا څه په مونږ باندې کړي په سورته بقره لولا قسم پر رب ذل جلال هس یو کوډګر سحرګر جادوګر د دې صورت مقابله نشي کولای نن ټوله دنیا د کوډو د سحر او د جادو په سیلاب کې غرق دي دا مجربه نسخه ده او محبوب عالم دا سویلی ولا استطيعها البطل هس باطل پرس د سورته بقره مقابله نشي کولای ستاسو خیالي ان شاء الله چې چا صحیح د الله قران ته وکیخه کم نارینا کم زنانا ان شاء الله د تبس اشکال پاتې نشي دا صحیح حدیث دی د مسلم نو پیرادار لزما هغه منتر والا لزما زکه چې په ما چا سکړي و سورته بقره لولا ولا یستطيعها البطلا هس باطل پرس د دې صورت مقابله نشي کولای دیو جن مونږ وایو چې په خپل کور کې خامخا سورته بقره لولای ان شاء الله رستو براشي چې درې ورځې دې کور ته شیطان نشي دنه کېده نو چې نشي دنه کېده نو ماشاءالله د خوشاله ژوند دی کنه دا ټوله پریشانه خود شیطان ناراضي د خزه او د خاون په منځ کې اختلاف غرزول پریشانی راوستل دا ټول غمونه خود سحرګرو د کوډګرو د وجه نه دی ولا استطيعها البطلا سونه زبردست صورت ده په صحیح بستی کې دی د سهل ابن سعد نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لكل شيء صنما وان صنم القران سوره البقره هر چیز د پاره یو کوپی کوپ کو پیژنې د غوای په دې دې دې خلک وای د غوای د زبردست کوپ دی ان لكل شيء صنما وان الصنام القران هر سیز د پاره یو کوپی غوای چې ناس کینو په کوپ باندې هر سیز د پاره یو کوپ ده د ناز یو سیز ده چې د پاغه باندې ناس کوي دشمن ختم سکنه یا خو خوشاله خوشحالی ده دا مینس ته دا اختلاف دا دا تیلیکانه چې را غورځي هغه خو څوک دی هغه شیطان دی کنه اوس د مزو ژوند دی اوس د خوشحالي ژوندۍ ده الله دا پلی ونی بانی نشی لسته کې ده مگر الله ورته هوش نصیب کوي الله بینوا نه پریږي ډېر سي را کړ دي الله زمارونو خويندو درخواست داده زما یو وصیت واوره هر درې مورز باندې سورته بقره ولولئ ان شاء الله تاسو به د خوشاله ژوند وینئ دا سه د خوشاله چې چرته هم نه لیدلې ورنصر وهله بر وهله تبام غر کوي او استاد خندیل بام تباہ بربادي او تبام غر کوي زندگی بام غر کوي د پریشانې ژوند به او تاسو به پسېری وام فضیلت ابن العربی وای سمعت بعض اشیافی منګه آ خبره کو چې سند سره صحیح سند سره د محبوب عالم د حدیث نه ثابتي دانه چې پلانی ویلی او پلانی ویلی چې هغه ویل سورته بقره کې زر اوامر دي و الف نهین زر پکې نواهی دي و الف حکمن زر پکې احکامات دي و الف خبرن زر پکې اخبارات دي دا سه مبارک صورت بتا تبیا ملاو نشي دا مبارک صورت دی الله تعالی د هر چا د کور زیور کی او الله دې د هر چا د تن زیور کی زبردست صورت عجیبه وجنا پیغمبر خدا وی خپل کورونو نه قبرستان ما جوړوي اے مخلوق د خدای اے دنیا والا او سورته بقره لولای فإن أخذها برکا عمل دی وکو شیر و شکر بشه ستاکور برکتی تبرکتی ستا په کور کې برکتونه ستا په کور کې چین او سکون او راحتونه وترکها حسرا که سورته بقره د پرې خو د افسوسونو ژوند بدی دوا ویلا زندگی بدی د پریشانو ژوند بدی الله دریم بحث اسماء د سورته بقره نو څنګه چلو شو تاسو یاد کړئ خبرې کنا دا خپل کورونو کې وایي چا چې اورېدلی زموږ د خويندې دې امد الله د پاره ارمان دارې کدا اوس ما چرتا سی او قصه کړې وې او تنانانا سندره مې ویلې وې هر چاته به یاد وې فرمان دا ده چې شیطان اوس دې تام سړی نه پریدي چې دای سی وی دریم بحث اسماء د سورته بقره خدا صرف چې یو نیکی تا تا په لس باندې ملاو شي یو حرف په لس باندې تا تا ملاو شي الله اکبر اسیه مکنه چې هر درې مورز د سورته بقره ختم کیږي سونه نه کوي په دې کور کې خلاصه د دې صورت نو دا صورت څلور حصے ده اوله حصہ دا ول نوالا تر 96 آیات پورې بیا پدې کې څلور بابونه دي اول باب تر 21 آیات پورې پدې اول باب کې پنځه خبرې دي پای کتابونو به ایمان راوړي چې په خواني دي او هغه چې تا ته نازل کړی شوی پیغمبره بیا دا وی د دنیا حکم اولائک علی هدى من ربهم او د آخرت حکم اولائک هم المفلحون نو دیمه خبره د انعام والا او باس او دا وی د دنیا او د آخرت پنځه صفات دا وی او د دنیا او د آخرت حکم درېمه خبره د درېمه ډلې بیان چې غضب والدي ان الذين كفروا دا پنځمه خبره تفسیر د دې صورت نو درې بحثونه به په دې صورت کې درې بحثونه په دې کې کو په دې آیات کې یو بحث د مقطعات او دیم بحث په ذالکل کتاب کې دریم بحث په لارې بفی کې مقطعات د معنی متعلق بحث چې د دې په معنی څوک پويږي او کنه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د دې د پاره په نفس الامر کې معنی شته ده هم په دې ځان خپویا کوي په نفس الامر کې ورلا معنی شته ده ځکه حافظ ابن کثیر وای شک نشته ده چې دا حروف الله رب العزت عبس او بے فائدې نه دی را لېګلي به معنا او چا چې ویل دي چې دا سه د عبادت د پاره دي تعبد د پاره دي د دې څه مقصد نشته نو هغه دا سخت خطا شوه نو پته ولګی دا چې په نفس الامر کې معنا شته ده خو کله معصوم صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته کومه معنا نقل ده نو پای به قول کوو و الا او کدا سنوا نو وقفنا مونږ به توقیف کوو مونږ به پای کې توقف کوو مونږ به پای کې پځې ودریګو ابن کثیر 40 صفحه ولنی جیل کې دا سی ویلي یعنی دا حروف الله صحابس نه دی پیدا کړی چې به معنا دي نو معنا شته ده او کله نبی نه کومه معنا مونږ ته نقل نو ټیک کنه نو توقف وکړو نو معنا خوشته ده خو آیا اوس په څوک کویږي او کنه نو پدې کې مختلف اقوال د علما وشته دي اول قول د متقدمینو یو امتیازی شان وی او د دې کتاب امتیازی شان حروف تهجدی تفسیر مظهری 14 صفحه ولنی جیل کې دریم قول ان هاذا علم مستور وسر محجوب قاضی ثنا الله پنا پتی پنځمه خبره هغه معنا کوي هغه پدې کې او قول کوي قاضی ثنا الله پنا پتی والحق عندي حق زما په نظر زما په نزداد چې دا د متشابهات نه دی وهي اصرار بین الله تعالی و بین رسوله دا د الله او د رسول ترمنځ راز دی دا د الله او د رسول ترمنځ راز دی معلومه دا شو چې د سلف دا قول له چې دا د الله او د نبی په مینس کې راز دی د دې په معنا څوک نه پوهیږي نو بیا یو اعتراض راغی چې کله د د په معنا څوک نه پويږي نو بیا فائدہ پکې څه ده نو الله دا ولې را لېګل نو یو فائدہ پکې دا ده چې د انسان تکبر پرې ختموي چې وای انسان استا څه علم ده الف لام میم د دې په معنا نه پويږي ونا پوها ونا دانا راشد الله قران اورا راشد الله د قران علم حاصل کا راشد حدیث علم حاصل کا راشد وحی اسمانی علم حاصل کا او یو امتحان د عالم دی چې عالم ګره علم بکې خو ګره حد ورلشته دی خو بشرط عدم بیانها خو په دې شرط سره چې نبی د دې علم به بیانې نه ولې لانها سر بین المحبین زکه دا راز د پمینځ د محبینو کې د الله او د نبی ترمنځ راز ده راز خبره سړی خپل دوست ته کوي خو دوست وای چې دوست بیانې به نه ګوره ها بعض نور اهل علم شته چې هغه د دې په حقيقي معنی باندې به د الله نه څوک نه پويږي البته تعویلی معنی کې دی شي څه شي معنی کې دی شي وای رورا تعویلی معنی کې دی شي بیا پدې کې سو اقوال چالف لام میم سمانا گانی دی تاویلی یاد بشی کنا الف لام میم بیا امام رازی رحمت الله علیه پدې کې یو استاویلی معنا غارې کړ دی الته وګورئ